الرحمن الرحیم الباب الثانی فی النظم دوستانو دا د نفحت العرب د امام د اعزازری رحمه الله چې شیخ القرآن رحمه الله د پنځور استاد د ادب او هغه وتا حافظ پېښوري وی دا کتاب دی حاشیه هم پیدا غدا دا یو نثر طرف ته بل نظم طرف ته نثر چې اشعار نه او نظم چې اشعاری قافیه لري حرف روي لري دا شعرونه دي او د خیر سره محرم بنن سیم یلا 25 محرم دی ماشاء الله امتحان د سیمه عمرانی دې شو وره 25 محرم او 1436 پینتیس د چتیس شوی دی اوس کنه چوده سو چتیس او دو هزار چوده او د شورو ورځ ماشاءالله اتفاقا د شورو ورځ ده شورو ده کنه د شورو ورځ ده او د لسم تاریخ دی او سیمه میاشت ده یو لسم نومبر دی کنه د سی دسمبر دی نو دی به تقریبا په یو کال کې شروع شي بل کال کې به ختم شي ښا په یو کال کې به شروع شي بل کال کې به الشیخ عمر ابن الوردی رحمه الله ویری دی دوستانو شروع د دې نه کړی دا کمال یې پر د کمال سبب د کامیابی په دنیا او په آخرت کې تقوا ده لوی تقوا د شرک نه ځان ساتل دي بیا پسې د بدعت نه بیا د ګناه کبیره نه بیا د وړو نه او پنځه پیر بیا د شبهات نه ځان ساتل دي چې دا تقوا د الله د یو سړي د زړه سره گاونډي شي الا وصل مگر دغه سړی الله ته رسیږي الا وصل دغه سړی مقصد ته رسیږي من یتق الله یجعل له مخرجا ولګي شعر ولګي دغه شعر وې حاصل څه شو د چا پزلو کې چې تقوا راشي بس دې الله ته محبوب شي الله ته ورسی نو رسیدل خو الله ته مقصود دي کنه دې او دې مقصود ته رسی د کارونه خپل برابرېږي بس چې دا الله یې را وسري الله ولا اسباب برابرې د دنیا کارونه برابرېږي را برابرېږي او تقوا د الله اختیار کا شابي جواب راګي هو گیا هو گیا لیس من یغتا طرقا بطلان دعسو کو چی شوکی کی پلارو کی بهادر دا بهادر نه چې سره پلار کی شوکی کی انما من یتق الله البطل څوک چې د الله نه یریږي نو دا بهادر دی ته بهادر ګوري بهادر هغه دی بهادر بهادر چې د الله نه یریږي دا غړ بهادر نه بهادر نه دی چې دې چې د شوکی کوي او ولا کې ناشته د الله نو یریږي ولی څه تصدیق کوا شرع چې سویری دی بس په ایمان لره ولې یې ماته کېده چې تر شرع تصدیق نه کوي توحید در کې نه سنت در کې نه د شرکیات او بدعات به دګی راځي چا څخه به دي د جومیانو څخه دی ولا ترکر الی رجل ما ما لکیږي غسړی ته يرصد فی الليل چې د سوکیداری کې پښپکی زحل هلکه چې د سکولو ویلې شمس او قمر او زحل او عطارد او مریخ او نه دی ویلي نه دی پښپا کې انتظار کوي الکا ستوره پلان کې دی تر اورسې دو ستاره دی خدا الکا تعالی بدر شپې وګورم ستا ستاره خراب ده بل ته نه ناشتي الکا ستا ستاره د درمیانه ونه ده یا سره دې تمام مایل کیږي د شری تصدیق کوا شری چې سری کې دی بس هغه معنا کې کافر کې مشرکی کې بدعت کې خلق الموت اول یو پکې دا نقطه چې دا موت عدمی دی نه نه دغه دی دا مخکې دی اول نشي به جون شي کنه یار دا نقطې پرې دا دا چا ویل دی او خسته نقطه راته ما هغه دا دا چې خلق الموت او حیات دا مرګ الله په جون مخکې کو اشاره دی تا چې دا مرګ د باندې روان دی په دې جون کې دی مرګ لته یاره سره تیارې وکا خلق الموت ته په جون پسې لګېدلې په مزو چرچو پورې او خلق الموت غره مرګ د باندې روان دي په دې جون کې تیارې کول غواړي دا مرلا تتو نه کیږي كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش سمرا الله شکست ورکړ دي لخر وتا وافنا من دول سور حکومتونه هلاک کړ دي وافنا په افنا افنا کول کنه دول جمر دولتون ده مثالونه عین نمروز نمروز څه شامرود امرود نمروز بر وزن امرود عین کم دی کنعان چې شو ومن ملک الارض سوق چې د سټول زمکو مالکانو بادشاہان چشول وولا وعزل اے مشریه والا کولا وعزل مشرانه خلق لري کول یاره خو سر دې څه وګم سر دې څه وګم من یسمع څوک چې اوري د دې خبرې نه یخل هسې خیال به کوي چې دا فرعون به داسې یو دلاو دا فرعون به داسې یو دلاو او دا بل به داسې یو دلاو هسې خیال به کوي چې دا دنګه بازي ده که نه نو دا یې کوې را نیخ کړی دی دا اوس پر خیال به کوي څوک وایي چې نه نه نه نه دا دنګ دنګ خلک وو کیسه دې نه نه پته لاره وي دا کوې قرآني غي کنو مناره کې جوړ اسی خیال وکړئ چې دا داسې دا داسې نور چې نو اشاره کومه تاسو ورنل سوچ کوئ وره ان شاء الله لګي وبا دګي ونه ها او دی باندې شرح نشي سم وره دا پیوري کې شرح شریفه پیوري کې یقین وکړه ډیر ګران نشر نه دي تاسو ورسره راشي اين من سادو اين من سادو چرته دی هغه چې مشری کولا وشادو قصر مشی اين من سادو چرته دی هغه ساده سودو څه دی هغه او شادو چرته دی هغه چې چتوارې کړو و بناو او باندې کړی دي هلاک کلو ټول هلاک دي ولم تغني الحيل چلون ولا فائدہ وایا کنه چلون ولا فائدہ نه ور کړی اين ارباب الحجه چرته دي هغه خواندان د عقل اهل التقى پرزګاران اين اهل العلم والقوم الاول اهل علم چته دي په خواني قومونه چته دي یاره غټول مړ شوی دی ها تقوا تقوا او تقوا تقوا او غره رواني رواني چې را پاسې او تقوا در کې نه سيعيد الله قول منهم وسيجزي فاعل ما قد فعل در چې الله را تعالی برا پورته کی هر یو د دینه او بدله ور کی کون کی تما د حقیقت په اړه چې کم کړی چې که سترې کړی جو بس سزا نیکی کړی جو بس ثواب دی که دغینو دغه دی که دغینو دغه دی او که دغینو دغه دی سيعيد الله قول منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل سورته په واوسته ولګیدو كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول أين نمروز وكنان ومن ملك الأرض وولى وازل أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل أين من سادوا وشادوا وبانوا هلك الكل ولم تغني الحيل أين أرباب الحجال أهل التقى أين أهل العلم والقوم أول أول